تعریف چې فقه وکړو پچا سره علم بالاحکام الشرعیه سره وجب تعریف الحكم اوس احکام دا د چا جمع ده حکم او د جمع وضاحت هذه مفرد وضاحت باندې موقوف دي اوس احکام بمون ال پیجنو حکم کو پیجنو بل شرعیت کای پسې راغی او بالاقتضاء او بالتخير د دې ټولو فائدہ د تچکې کار کوي والحكم قيل خطاب الله تعالى نو ګوره یاد ساتو دي طریقه دی اوس په اول تاسو متن متن سره چې کله ټول کما د سوال ادا چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخير نو چې دی ویلا چې خطاب الله تعالی قیل اول کو قائل ته واضح دی هذا التاريخ منقول عن الاشعري دا تاریخ منقول دا دی امام اشعری سیدنا فقوله دا قول چې خطاب الله تعالی دا په درجه کې چا کې دا جنس کې دا یشمل جميع الخطابات دا ټول خطابات ته کېږي شامل دا ټول خطابات ته نو دین هغه خطابات الله قوت چې د تعلق فعل د مکلف سره نه لکه قصص واخلا امثال واخلا ندی خو فعل د مکلف سره تعلق نه وقوله دا کول چې المتعلق بافعال المکلف یخرج ما ليس كذلك دا اوباتی اغا چې ادا شی نه دا شی یعنی فعل د مکلف سره تعلق دی کل قصص لکه قصص واخله ولی قران کې قصص هم نو یې خو فعل د مکلف سره تعلق نه لري والامثال یا لکه چې واخله امثال واخله والآیات الدالة والآیات المتعلقة بصفات الله تعالی او هغه آیتونه مبارک واخلا چې هغه الله تعالی صفات سره شدي فاخرجه بقوله نو داسې قسمه آیتونه دای په دې سره وباسل بل اقتضاء بل اقتضاء چا خطاب کې بس طلب معنا شي پرته او دلته په خطاب کې طلب معنا پرته ده نه نه دا عموم ته الله تعالی خبر راکړي چې ما تاسو هم ما پیدا کړیو او تاسو اعمال هم چې ما پیدا کړی ځکه موږ وایو چې افعال اختیاریه او خالق هم بنده په خپل باندې نه ده بلکې خالق دې افعال استراریه او د افعال اختیاریه ټول خالق هغه څوک تا الله تعالی دا البتا بنده تا چې د خپل اعمالو سزا جزا ورکول شي ا د حیثیت کې کسب نه ورکول شي چې نه کاسب بشادا بلو اعمال دا نور به مسله شرع کوي ان شاء الله تفصیل وایي معتزله هغه د افعال اختیاریه او خالقین بندگان چې کوي په خپل وایي بیا تاسو به ال توایي چې بیا تاسو خو دې مجوس نه هم چې یو بدتر شو اږي لږ وخت دا یان وایي یو مقصد دا چې خالق ته خیر وایي یزدان او یو خالق ته شر وایي احرمان او تاسو خو بلا خالقین چې کو وایو هر بنده د خپل اعمال په خپل باندې جوایو خالق یو تاسو مجوس نه هغه اته خبرې باندې مصرف خلاص قرار اکثر ځان ته خبرې خبره مون پدې کې دا چې د بل اقتضاء کی طرح داسې قسمه آیتونه چې شایتل خارج شو ځکه دې کې خبر دا چې طلب دی یو فعل نه ده بل اقتضاء ای الطلب وهو یا طلب عام دی طلب عام دی چې هغه فعل خطاب دی الله تعالی چې متعلق فعل دی مکلف پورې او اقتضای پکې طلبي بیا په طلب عام دی طلب بیا کله طلب دی فعل وی جازمان کله به طلب دی فعل جازمان په دې تاسو څه ویلا ایجاب او غیر جازمین یا به طلب دی فعل په صورت کې جزم کې بنی کان طلب خامخا به طلب نه بیا موږ دې ته ویلا نو و اما طلب الترک او کله طلب د ترک وی طلب د ترک وی یا که طلب د ترک جازمان وو یا تحریم او که طلب د ترک غیر جازمین وو یا کل کراحت اکا کراحت او بی تخییر او کله کله با دا اوس احکامات احکامات دو قسم دي یو دا احکامات مقصد شرعیات تکلیفیات دغه دي چې طلب دي پکې او بل هغه احکامات وضعیه دو بولی احکامات وضعیه نو اوس د احکامات وضعیه دا د دې حکم په تاریخ کې داخل کو که داخل نه نو که کوم خلک دا په کې داخلي نو آپ دې کې ځان ته یو مزید شی لګي بل اې دې وجنه بیا دا هم چې په کې داخلي اګه کوم دا نه داخلي نو هغه دې هغه مزید شی لګولو ضرورت نه محسوس دی وقد زاد البعض نو کوم خلک صرف دا تاریخ کې هغه احکامات تکلیفیه و جوړي احکامات تکلیفیه و جوړي نو هغه بیا دا کوي نزیاتی کوي اګه کوم خلک دا تک دا حکم عام کوي احکامات تکلیفیه او وضعیه ټول ته بیا هغه بل کوي چې کوي چې داخل کی پدې کې بیا هغه حکم بالسببیت او حکم بالشرطیت ونحوهما اوس دې خبرې لا خلک اجمالی خبره شوه نو دې راځي نه دې خبرې لا باندې وضاحت تاسو ته توضیح کوي تنقیق را خبره ده مختصره وضعي وضعي چې مقصد وهو الخطاب بان هذا سبب ذلك چې خطاب په دې خبرې چې دا شی سبب دی دی بل دا یا دا شی شرط تچا دی بارا هغه بل شی بارا وإما وضعي وهو الخطاب بأن هذا سبب ذلك أو شرطه قد دلوک سبب للصلاه لکه دلوک الشمس دا سبب د چا لپاره صلات لپاره دلوک الشمس سبب د چا لپاره صلات یا لکه طهارت واخلا شرط لها دا شرط د چا لپاره صلات اوس راځو فلما ذکر احد النوعين شکل مصنف په متن کې په تنقیح کې ذکر کړی یو د نوعینو ګور تنقیح غټ کا سره چا سره غټ تنقیح د دې وجه نه ځایو چې تر سیماهین جام پورې یو طالب علم تدا پتنوا تنقیح یې په هغه سره په ځای لیکل ده ورته تنقیح صحیح شو وجب ذکر النوع الاخر نو واجب وګرځیدو چې هغه بل نوع چې هغه خطاب وضعی دا چې هغه هم دې چې ذکر کی وهو الوضعی صحیح شو والبعض لم يذكر الوضعيه بعض علماء اغا دا خطاب وضعی دا نه ذکر دا دا قید دی سړی چې ولګي او باقاعده دی خطابات وجهیه حکم لاندې چکی لكن الحق هو الاول ولي لان المفهوم من الحكم الوضعي ځکه مفهوم د حکم وضعي نه دا یا حکم وضعي نه دار مفهوم کیږي تعلق دی وشي په بل شي پورې ليس هذا اذاني تعلق کې یو شی په بل شي پورې نه صحیح شو هغه توای چې دا حکم او وضعي سره دا حکم تکلیفي سره حکم وضعي لازم دا حکم وضعي سره تکلیفي لازم دا دوی چې دوه شینو کومه مېش کې لزوم هغه دې خبرې باندې ځان نه وي کنه چې دوه مفهوم مو وسیل سره یو هغه دې خبرې ځاله چې یو شی بل شي لرا مستلزم وي نو د لزوم دی وشي بل شي لرا دا په دې خبرې باندې دال نه چې اوس په دې دوه مفهوم چې وشره یو ولزوم احدهما الاخر لزوم دی و بل لرا لکه لزوم دی وضعي تکلیف لرا چې حکم شرعي چاته وکړي خطاب الله تعالی الى اخره صحیح شو نو چې دا د حکم شرعي تعریف شي دا د حکم شرعي تعریف شي د هغه حکم چې په تعریف کې هیڅ کوم ملحوظ با العلم بالاحکام العلم بالاحکام بیا به دې تعریف شي نو دوی چې دې تعریف کوي فالحكم على هذا يعني حكم ما خذا په تاریخ کې فقې کې آب بیا په دې بنیاد باندې بیا دا حکم کې دي چې دا خو حکم شرعي تاریخ پتی نو دا هغه حکم چې کوم ماخوذ د په تاریخ کې فقې کې هغه تاریخ کوم چې شي فالحكم على هذا نو حکم به بیا په دې تحقیق باندې اسناد امر الى اخرين اسناد امر الى اخر دا حکم کې اچھا والفقهاء استاق دي حكم تشریح در تکي کنه چې حکم چاته کوي خطاب الله تعالی نو دینه خدا معلومه سوا د مخکې چې کوم تعریف وکړو چې حکم هغه نفس خطاب توقای حکم چاته کوي نفس خطاب نو دې اوس لږ در تمدید وضاحت کوي چې فقهاو په اصطلاح کې کله حکم چاته وتای ما سبق بالخطاب ته وتای چې دې خطاب سره لکه اقیم الصلاه خود دې خطاب ته وتای حکم وای خو فقها بیا چاته حکم وای ما سبق بالخطاب ته حکم وای چې د اقیم الصلاه سره کوم شی ثابت دي چې هغه ته د وجوب ده نو ګور فقها دې ته وتای حکم وای هغه ما سبق بالخطاب ته وتای بطریق اطلاق اسم المصدر على المفعول دا په طریقې د اطلاق کې سره اسم مصدر على المفعول على المفعول یعنی ذکر د مصدر دا او مراد ورنه بچکی لکه مثال خل ذکر د خلق وی مراد ورنه چکی مخلوق مراد ورنه چکی یعنی ذکر دی مصدر مراد ورنا مفعول نو ذکر دی خطاب دا مراد ورنا ما ثبتا بالخطاب لیکن لما شاع فيه نو بیا چې کلا دا حکم استعمال کتا سوچ وی په خطاب الله کې دور شایع نه ده فغه ما ثبت بالخطاب کې ډیر شایع خلک وایي د دې شي حکم صدا یعنی واجب ده که حرام ده که څه ده څه وایي وهو حقيقه اصطلاحيه اتا سویل چې منقول اصطلاحي بیا په دې اصطلاح کې چې کومې کې دا شی نقل شوی بیا په دې کې دا چې دارسي حقیقت ګڼل کېږي لکه صلات اگر کا مقصد په لغت کې دعا کوي او په فقہ کې هغه په شریعت کې خو چاته ته ارکان مخصوص خو په شریعت کې ارکان مخصوصه دا معنا اخیستل به مجاز نه بلکې دا بچي حقیقت یاد مو هغه کې به مې په بیان کې په دې کې بار بار دا خبرې به مو شولې ګور چې یو دو کتاب یو کتاب په هر فن کې صحیح کړی څه کې غنا چې سنا څه سره یې دې مطالعه کې پکې راوړل چې یو نور الانوار دې ذکر غنا حسامی دې ذکر یقین معنا مصلوی توضیح کې هیڅ شی نه چې تخفل هغه چې کوم د متفردات غني ځان دې خبرې هغه نور دې فن مکلې په ټول شي بهر حال اوس دی وای چې په دې یو اشکال راځي يرد عليه اي على تاريخ الحكم وارديږي په تاریخ کې حکم باندې چې هغه څه د خطاب الله تعالی المتعلق الى اخره فقه مصطلح کې حکم خطاب الله تنو نو چې چا اصطلاح کې شریه نو دې هو اصطلاح په زبان باندې بچکه خبرې کوي نو دې حکم تاریخ خطاب الله قرن لا پکار بل ما سبتا کتاب سره چلا پکار یرد علیه ای علا تعریف الحکم واردی کی تعریف کے حکم دا اشکال وهو خطاب الله تعالی الی اخره وهو المقصود بالتعريف ها هنا مقصود بالتعريف خدالتا هغه حکم مصطلح بین الحکم نو چې کوم حکم تعریف مقصود دا هغه تعریف تا ونکو چې هغه مصطلح بین الفقهاء د ما ثبت بالختام چې د تا کوم تعریف وکړه خطاب الله تعالی دا مقصود دا نه چې کوم مقصود دا یو تعریف ته نه وکړه چې کوم چې تعریف ته وکړه دا مقصود دا نه سر مو خلاص یو اشکال یو اشکال بل اشکال دادا چې تا د تعریف یو ویلا چې کتاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین دې کتاب مکلفین یاد کړو ځنو ځنې افعال خدا سی وی چې هغه تعلق افعال د مکلفین سره نه بلکې افعال د چا سره یې سبي سره یې ولې سبي چې عاقل عاقل وی بالغ دي چې عاقل وي نو د خرید او فروخ جایز ده کنه ده جایز جایز ده غټ غټ کورونه او الکان واړي چې نو لا نه بالغ وي او ټول سودا سود کولای شي ضرور لکونو سوداګانې چې کوي موز جایز ده که جایز نه ده جایز ده روزه چې ونی شي جایز ده که جایز نه ده جایز ده نو دا خو افعال دي چې متعلق دي ما فعل دي چا سره سبي سره نو تا خو دې چې کتاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین نو هغه متعلق بیا پالی سیریان ورنه تسل قوت لہذا عام لفظ ویل پکارو چې خطاب الله تعالی المتعلق بافعال العباد دا چې ویل پکارو چې هغه دې ته هم څه ورشان سم خلاص او بعد خلک بیا توجیه کوي چې دا کوم افعال چې دا کوم خطابات فعل دې سبي سره متعلقي دا په حقیقت کې بیا هم رجع چاته کېږي فعل دی ولی ته کېږي فعل دی نو موږ وایو چې ټیک ته په بعض شینو کې خو به اوسې فرض کوي یو سودا څه دې کړی نو که ولی اجازه ورکړ نو هغه سودا جایزه ده کني جایزه نه شو خو په بعض شینو کې خو اجازه کې ولی باندې نه دي ولی دل موز دې تر روزا دې باندې ثواب کېږي صحیح هم دا کله ولی ارامي خپل موز نه کوي هغه ماشوم چې کوي کوي یا بس کوي دې ته ته جایز وایي کنه وایي نویل سره دا اته خبرې باندې مو سر خلاص بل دا دا چې دې کې فرق تا یو دته خپل توجه دا لکه زکات دې په مال باندې راځي دا ځان ته حکم دا ابل دې دې نه په کوی دي نو هغه دې چې کوم متولی هغه به مقصد چې کی ورنا ادا کی نو فعل دی ولی ځان ته شایدا او نفس وجوب په دوانه چدا ځان ته شایدا دارنګ و یخرجو منه وجی دې تعریف نما ثبت بالقياس هغه ما ثبت بالقياس نو وته څه کوی چې خطاب الله تعالی المتعلق بیا ډیر مسلې اخر کې دي قیاسي مسلې دي قیاسي مسلو کې او خطاب الله نه قیاسو مسلو کې خطاب الله نه شجی ويخرج منه وزید تعریف نما سبق بالقياس اطلاق خطاب ها هنا ذکر التخطاب نی الا ان يقال ها کدا جواب کی ہوئی سی دا جواب اوس دا یا سی هغه دی الا ان يقال تشریح کوي توجیه کې درته کوي اعلم ان المصادر قد تقع ظرفا مصادر کله ظرف واقع کېږي نه هو آتی کتلو الشمس چې مقصد ای وخت طلوعها فقوله الا ان يقال من هذا الباب دا هم دې کبینه نه فانه استثناء مفرق من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس في جميع الاوقات الا وقت قوله في جواب الاشكال چې دا ویل کې په جواب د اشکال کې چې دا مدرک بالقياس تاسو ویل چې قياس مظهر وي مثبت نه نو تا خو په حقیقت کې هغه علت چې تار معلوم ک نو ال تخو هغه په مکیش علیه کې خطاب و نو ګویا کې مونږ بدا شو چې لکه په دې مکیش کې هم چې دا خطاب دا نو دا به هم خطابه خطاب الله لاندې کو داخله او وجوب الاعتبار چې دا یعنی قیاس دا حکم دا سره دې خبرې چې دا دي افعال دي جوارحنا ندا افعال دي جوارحنا ندا بل نقصان ويقع التكرار بين العمليه بل تکرار برای چې ما بین د عملیه کې او ما بین متعلق دی افعال المکلفین چې فعل مکلف پورې متعلق څه خود عملی شي کنه څه عملی لأنه قال في حد الفقه ذكر في حد الفقه كذا العلم بالأحكام الشرعية العملية وفي الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أحكم حموم دي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين نقول حد في إداسة العلم بخطابات الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين چې افعال نه به الته عام مراد کې چې فعل د جوارح او فعل د قلب ټول ته وایي چې کو شامل دي نو هغه کې به عام مراد کې او عملیت کې نه به بیا هغه افعال واخلو چې جوارح سره کې خاصي بیا به پیدا کې کار شي وفي العملية ما يختص بالجوارح فانضطع بهذه العناية نو چې دا اهتمام وکړو تکرار سوال به هم دفتی او انا اشکال متقدم به هم لري چې عاملو فاعتبروا مفتی صاحب راغلی شج او زه خو نن نور کله زه وینم زه دالي په یوې سره ګور خو ما کتنه بس دا یو ټکی ورپوره شي په دې سره هغه اشکال متقدم لاړ او هو قوله چې مقال تبین چې دې سره جو کو دي امنو فاعتبروا ولی لانه لما كان المراد افعال المكلفين نحو عام مراد ما يعم فعل الجوارح وفعل القلب نو امنو فاعتبروا نو نو دي حد حکم نوري هغه دي افعال دي شان دي قلب او غنمو عام مراد والشرعيه سربا بیا وایو اول با دي تقدانی سے تنبیه بیا وسره چکو وایو فسب وایو نور کړه ته دې طرف ته ګور هما ونه دي په بل لارې باندې راغلي